مؤمنون مدالیم نشته خدای دې په خیر کا چټو کې مو سره کولې امید ګلا د سی بنو وایو چې سپاره شروع کیږي هغه به وایو چې صورت شروع کیږي سورۃ المؤمنون په سورې مؤمنون کې نورې مسلې برستو راځي د انبیو واقع بم راځي او دا به درته بیان شي چې د دنیا او د آخرت سعادت او کامیابی د الله په دین کې ده چې چا سره د الله دین نیوي که ارسه وسره اخري انجام یې ناکامیابی دی تاسو به سوال وکړئ چې هغه کمی خبرې دي چې یو مسلمان ځان کې پیدا کی او د الله داغه د دنیا کامیابی هم نصیب کی او د آخرت هم نصیب کی نو قران مجید د کامل مؤمنانو او صفاتونه بیانې چې کم مسلمان چې ار یوی او ځان کې دا و صفاتونه پیدا کړو دا الله وسره دا وعده ده چې بس د دنیا کامیاب همي او د آخرت کامیاب هغه همي بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب شو مؤمنان کله نا کله یو خبر آینده خو هغه یقیني وي خلق پکې الفاظ د ماضی استعمالي په کار خدا سوا چې کامیاب بشي قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب شو مؤمنان کم مؤمنان الذين هغه مؤمنان الذين هغه مؤمنان هم فی صلاتهم چاغوی پخپل من چاغوی پخپل منس کې الذين هغه مؤمنان هم فی صلاتهم پیل صفت چاغه پخپل منس کې خاشعون عجزی کون کی وی عبد الله ابن عباس صاحب د خاشعون معنی کوي مخبتون عاجزي کوونکي ته په صف کې ولاړې ځان سره وی چې په دې ټول صف کې زمانه غټ ګناګار نشته په دې ټول صف کې زمانه عاجز او کمزور بل څوک نشته زمونږ زمیدار نه دی هغه چې مونږ نه کوي بانه دا جوړی زه د پلانی جماعت کې نو درېږم ځکه هلته په سب کې پلانی وي او هغه داسې دی او هغه داسې دی هلکه د دنیا غرق شوی او تباه شوی چې کومې پورې د ځان نه دا سوچ نه لر کړی ته ځان ته وایې زه انا یم او هغه بل ته سپک ګوري نه داسې به وي دا کابر وي چې په مانځ کې ودرېږي داسې به وي چې ربا نن که د دې جمع والا مونځ قبول نشنو دا به زما د وجې نه چې زه د غیم غټ ګناګار یم نو اول صفت د مؤمن دا دی چې مونږ کوي الذین هغه مؤمنان هم فی صلاتهم چې هغوی په خپل منځ کې خاشعون عجزي کوونکي وي خاشعون ډېرې معنی راځي خو دلته اسانه معنی دا کوي چې ظاهر کې عجزي کوي ظاهر کې عجزي څه ده چې کم ځای ته کتل پکاري هغه ځای ته ګوري او چې د کم حرکت کول پکار نی هغه حرکت دی نه کوي د دې وجه نه په ولاړه کې به څه ته ګوري سجدې ځای ته دا خشوع ده په رکوع کې به کم ځای ته ګوري په سجده کې به کم ځای ته ګوري یا نقل و حرکت نقل و حرکت به څنګه کې او ستاسو به وي زمونږ زمیدار داسې نیت کړی یې لاسونه زوړن کې ته به دا د اختر مونځ دی نو بیا داسې کی دا خوشو نه ده ستا حرکت چې دی هغه د شریعت خلاف دی یکره دا کار دغه دی مکروه دی نه بس دغه سي دا زوړیندل پکې دغه دی نشته دی مانځه کې به داسې ګوري داسې به ګوري داسې به ګوري چې ورته وایي هلکه ولې وایي مړنو په سترګو کتل خو جایز دي په سترګو باندې چې سړی سترګې اړی رړي هلکه دا کتل را کتل دا یکرهو دي دا د خوشو نه خلاف دي کومه خبره ده خبره چې ستا سره مقصد نشته یو کار دی چې باغې کې ستاسو مقصد نشته بس وایه زما څه کار دی دی خبرو کې یا زما څه کار دی دغه کم کار چې هغه لغو او بس کاری بې مطلبه خبرې بې مطلبه کارونه د هغې نه مخ ګرځوونکي د زکات د پاره ورکون کی ورکون کی زکات ورکي لیکن دا بزرگان ندي دوی وی دلته مراد د زکات نه د مال زکات نه دی مراد ښه د بدن زکات چې دوی چې دی لزکات د بدن د زکات د پاره فاعلون کون کی وی هلکه د بدن زکات کوي د بدن زکات څه دی تزکیه النفس د خپل نفس تزکیه د بد اخلاقی نه د بد سوجی نه د بد فکرې نه څه دی ځان پاکول بد د دین خدمت والذین او کامل مؤمنان هغه دي هم لفروجهم چاغوی د پاره د خپل فرجونو او د خپل شرمګاو حافظون ساتون کی وی فروج جمع د فرج ده فرج دا د تشو امتیازو ځای نه دی که د ښځې وي او که د سړي وي دې ته فرج وایي شرمګاه او دوی د پاره د خپلو فرجونو حافظون ساتونکي وي مسلمان نه دی هغه د خپل فرج که خزه یو که سړی وي څوکیداری څوکیدار بې ځای استعمال نشي بې ځای کشف د عورت نشي بې ځای امتیاز ونه کم بې ځای کیننم دا خزم دا دغه کوي اسنه څوک میونه ویني خام هم لفروجهم چاغوی د پاره د خپل شرمګاو حافظون اغا ساتون کی وی معلومه شوه دا خبره چې د خپل شرمګاه استعمالول په یو صورت کې دا هم جایز نه دي دا ټکي وسره وایې نو بیا به په استثناء پوه شي د مسلمان د پاره دا جایز نه دي چې دا استعمال د خپل شرمګاو کی فی حال من الاحوال په یو صورت کې جایز نه دي قران مجید وای صرف دو صورت جایز دي نن موجوده وخت کې یو صورت دی ان شاء الله چې قیامت را نږدې شي بیا به دا دوه صورتونه جې شي د رسول الله او د صحابه زمانه کې دوه صورت جایز وو موجوده وخت کې یو صورت جایز دی یعنی موقع ده یو ده او بیا به چې دی خیر سره قیامت چې نږدې شي امام مهدي راشي نو بیا به خیر سره موقع ده د دوه ملاویږي یو صورت سره چې خپل نکاح شوی خزه یو خز سړی دی او د خپل خزه سره نکاح کړی ده نو کدی د خپل شرمګا هغه سره استعمالی نو دا جایز دی یا مثلا دویم صورت دا دی د شریعت مطابق دی وینځه د وینځه او د شریعت مطابق ته خپل وینځي استعماله بغیر د نکاح نه نو دا سری دا جایز دي خو ما وینځي موجوده وخت کې شته نو دا یو موقع ده بل نشته بیا به سره خیر سره بیا دا موقع راځي الا علی ازواجهم ماوی د خپل شرمګا حفاظت کوي شرمګا په یو ځای کې نه استعمالي الا علی ازواجهم مگر په خپل خزو باندې یو خپل خزو سره او ما او ما یا د هغې وینځې سره ملکت ایمانهم چې مالکي د هغوی خلاصونه د دوی دا تاسو ویلی و من د چا د پر رزی د زوی لقولو د پاره چې چا کې عقل یا غیله من راځي او د غیر زوی لقولو د پاره ما راځي ما اوس خځه خو زوی لقولو دی زوی لقول دی لیکن چون کې د خزو عقل کمزور دی د دې وجه نه راغې د پر من استعمال نشو ما استعمال شو خیال لري ما نو وی او ما یا هغه وینځه ملکت ایمانهم چې مالکی داغي خلاصونه د دوی یو ستا وینځه ده د شریعت مطابق ده د هغې مالکې بغیر د نکاح سره ما وی د هغې سره ملاویدل دا جایز دي مزری استاد وای د ما پځه د من پځه ما راوړو دې کې یو بل طرف ته اشاره ده هغه دا ده چې ګوره بالدار د خپل غلام سره ګوره دا کار نشي کولی بالدار نه ده یو خزه ده او د خزه غلام دی غلام او خزه را پاسی چې دا خپل غلام زه استعمالوم زما غلام دی کنه ځکه سړی خپل وینځ استعمالول شي نو خزه وای زه به دا خپل غلام استعمالوم وای نه دا جایز نه دی نو د دې وجه نه د دې مسلې د ښکارا کولو لپاره منو نه وي ما یې وي چې هغه وینځي چې د هغې مالک ستاسو خلاصونه فانهم یقینا دا خلک چې دي په دا دوو ځایونو کې غیر ملومین هغه ملامت شوی ندی الکه د قضا شهوت لپاره ما وی صرف د قدوزی ندی نن موقع د یو ده د دین بغیر بس ځان په خپل پویوي سبا درته وایو چې دا کار او دا کار او دا کار خو چې د دې دوه زینو نه بغیر قضای شهوت په یو صورت کې جایز نه دی د خپل خزه او د خپل وینځ نه بغیر قضای شهوت په بل صورتونو کې جایز نه دی فمن ابتغى چا چې طلب وکړو ورا ذلك ما سوا د دین فاولائک نو دغه خلق شری هم العادون او مغوی اوریدون کې د خپل حد ندی الکه د کامل مؤمنانو بل صفت والذین او کامل مؤمنان هغه دي هم لاماناتهم چې هغوی د پاره د خپلو امانتونو و عهدهم او د خپلې وعدې راعون خیال ساتونکي وي راعون خیال ساتونکي وي امانات جمع د امانت ته امانت هغه سیس ته وایي چې تا ته حواله شي او د هغې حفاظت په تا ضروري چې کوم شی تا ته حواله شي او د هغې حفاظت په تا باندې ضروري دې ته امانت وایي د دې وجې نه دی کې هر خبرې رالی که چا د سره مال کې خو د دام امانت چا د سره قرض کې خود دام امانت چا د سره یو خبره د راز خبره ته بیان کړه دام امانت وی تر دې پورې چې د الله دین هم د خلکو سره امانت دی په کار دا و چې د دې دین حفاظت خلکو کی او دا دین د خلکو ته ورسی او خاص کر څو وخت کې به یا ضرورت یا بنو نن ډیر ضرورت دی زم یو استاد د چارسدې دی د چارسدې هغه به خبره کوله هغه خبره کوله چې یو ځل سین ته تلو نو هغه ځای کې یو ډیر بزرګ سړی و هغه له تلو ملاو شوم وسره وی خبره راته کوله چې دلته د سین خلک چې داسې دیهاتو کې دوی په جنازو نه پوهېږي نه جنازه ورځي نه د جنازې نه پويږي نه منځ ورځي او نه د مانځه نه خبر دي بس یو کلمه وي هغه هم ټوله ګډه وډه وي نو هغه مولانا وی چې ما ته هغه سړی وی چې زه چارسدې ته تلم نو وی هغه یو سړی راغی چې روره ته خو چارسدې ځې او زما پلار باندې جنازه وکړه نو ما ورته وی پلار دې مړ دی وی چې نه مړ نه دی خو قریب الموت دی بس مرګ نږدې دی نو کوس ته لاړ شي او دی مړ شو نو په دغه جنازه څوک کوي نو ما وی چې توبه خدای داسې وشو لیکن الله دې برکت ورکړي ځنې اوس ملګري مخلص هغه ځای ته ورسېدل په هغه ځای کې قاریان اوس جوړ شو حافظان جوړ شو الله خ والذین او کامل مؤمنان هغه خلق دي هم علی صلواتهم چاغوی په خپل منځونو باندې یحافظون هغه همیشه والی کوونکی وی یو مانځه کې خشوع ده اوس یو مونږ کې خو په عجزه کې بیا نور نه کې دا نه مانځه باندې سی یو حافظونه یو داویمونه همیشه والی کوونکی وي اولئک دقه خلق شری هم الوارثون هم اغوی وارثان دي هم اغوی اغستون کې دي د جنت الذين هغه وارثان د دنیا وارثان خو د د لنډی کوتل غرونه په میراث کې والی وی بابا مړ شو دا غر زما دی او دا زما دی لکه په غر بس کوي خدای په خیر کې دا صفاتونه ځان کې پیدا کې چې جنتونه په میراث کې والي خ الذين هغه وارثان يرث جنت امنا په جنت کې چې کم خاص جنت دی چې هغه ته جنت فردوس وایي يرثون الفردوس دی په میراث کې علي فردوس جنت فردوس هم فيها دی په دې جنت کې خالدون همیشه بیا د الله د قدرتونو بیان اوس مسله شروع کیږي د باس بعد الموت او د باس بعد الموت نه خلق انکار کوي ولقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کړی دی مونږ انسان من سلالتن داغه خلاصینا داغه نچورنا من توینن د خټه د خټې چې کم خلاصه ده او کم نچوړ دی دغه خلاصې او د نچوړ نه مې پیدا کړی دی په دې زمیدار رونه پویږي زمیدار چې غنم وکري نو دا غنم نه دی بوټي وشي دا بوټي تاسو به کتلی د ځمکه کې تیغې وکړي تیغې داسې خورې شوي وي دا تیغې د دې ځمکې نه دا خواږه راکاږي دا خواږه چې کوم خلاصه ده دا طاقت دا تی راکاږي او دا د پاس بوټي لور کوي ورکي ورکي دانیش دغه دانې دا د ځمکې دا خلاصه وه دغه دانې بیا چې دی نو بابا وخوري چې بابا وخوري نو د هغې نه هغه د اوبو ساس کې جوړ شي هغه ساس کې بیا د مور رحم ته لاړ شي بیا دغه څاڅکي څه وخت پس بیا د وینې ټوټه شي بیا ورپسې د غوښې ټوټه شي بیا هډوکي شي بیا هډوکو ته الله غوښه ور واچوي خو ساه پکې نی بیا د هغې نه پس غیر جاندار دی الله جاندار کی ساه پکې واچوي د الله دومره قدرتونه دي نو لکه مړی را ژوندې کول د خبر نه ده څه ګرانه خبره ده ماوی بوټی نه دی دا د غنم ورسې چې کیږي دا د ځمکې د خلاصوي زمیدار په دې پوهیږي تاسو په ځمکه یو ځل فصل وکړئ دوباره یې چې کرئ بیا هغه نه کوي فصل خوار شوي وي نو خلک وله نور ډیران ورکي وي هلکه سره وره ورکي نو بیا پکې خواږه را پیدا شي چې بیا فصل وکړي او خواږه ترې ختم شي بیا دغه ورکي نو پیدا کړی دی موږ انسان د خلاصې د خټې نه ثم جعلناه بیا موږ ګرځولی دی دی نطفتن ساس کې د منی د دې نه بیا هغه د مني څاڅکې جوړ شي دا منګه بیا وګرځو فی قرار مکین په هغه ځای محفوظ کې هغه د مور رحم نه دی د مور دا رحم کې ګورې الله داسې یو تپ پیدا کړي چې هغه د دې څاڅکي سره بلکل برابري کله چې د مور رحم د دې ساس کې د سره په تپ کې برابر نه یا غ یخي هم دا دغه خرابېږي دا منی یا غ ګرمي او زیات ګرمي بیا دا خرابېږي خ ثم خلقنا النطفه بیا مونږه وګرځو دغه نطفه دغه ساس کې د وبو علقه ټوټه د وینې بیا فکسونا العظام بیا واغوندو منګه اډوکو ته لحمن غوخه خو ګورې سا پکې لا بیا هم نی بیا پې ویخته وشي هر څه وشي ثم انشأناه بیا منګه پیدا کو هغه خلقا آخر مخلوق بل تر اوسه پورې غیر جاندار و بې ساو اوس بل مخلوق ته پیدا شو جاندار او سا والا شو فتبارک الله برکتی دی الله ډیر برکتی دی الله احسن الخالقین چې هغه ښکلې پیدا کوونکی دی ثم د دې نه پس چې خیر سره بیا پیدا شي نو بعد ذالک پس د دې نه لمیتون مړه کېدونکي به یې بیا په دنیا کې بس انتظار کوي چې کله به د باندې مرګ راځي نو لمیتون مړه کېدونکي یې ثم انکم بیا تاسو چې یوم القیامت پر ورځ د قیامت تبعثون تاسو به راوچت کړی شئ د قبرونو نه د باس بعد الموت دا بیان وکړو قدرت که په دې پوهېږئ پوه شئ کنې بل مثال واورئ ولقد خلقنا فوقکم یقینا من پیدا کړی دی د پاس استاسو سبع طرائق او اسمانونه ګوره اول اسمان دویم اسمان دریم اسمان تر دومه پورې ما د اسمانونه پیدا کړی دی په هغې مې قدرت شته هلکه ستا په ولېشتې بدن زما قدرت نشته وما کنا عن الخلق او نه یو منګه د مخلوق نه غافلین نه خبر او بې پروا وانزلنا من السماء او راورو منګه د طرفه د اسمان نه ما ان اوب راورو منګه د طرفه د اسمان نه اوب بقدرن په یو اندازه الله ته چې کوم اندازه مقرره کله ډیر باران شي کله لږ شي فاسکناه نو منګه اوسول ورکو دغه اوبولا فل ارض پزمکه کې خکل معنی دا ده دا اوبه زه په دې ځمکه کې وردن نکم او پکې پرتی وي او پرتی وي کله د چینې په صورت د ځمکې نه روزي کله تاسو وایې پلاني ځای کې چینه ده دا اوبه د کم ځای نه دي دا هماغه اوبه دي چې الله پاک دې ځمکه کې وردن نه کړې وي کله د ټوبیل په شکل راځي کله د بل څه په شکل فاسکناه نو مونږه اوسول ورکو هغې له فی الارض په ځمکه کې ټیک د اوبو له مې دغه ورکړه خو دا مې قدرت شته چې وچېږم و ان علی ذهاب به او بېشکه مونږه په بوتلو د دغه اوبو لقادرون قدرت لرونکي یو کله نه کله زمونږ ټوبیلونه مو چی کویانه مو چی چینې مو چی چی فانشأن که تاسو وایې چې موږ په اوبو څه کوو فانشأنا نو موږ پیدا کو لکم ستاسو دپاره به په دې اوبو جنات باغونه من نخیل د کجورو و اعناب او د انګورو لکم فیها چې شته د ستاسو دپاره په دې باغونو کې فواکه کثیره میوې ډېرې ومنها او د دغه نه تاکلون تاسو خوري معلومیږي دا خبره چې ټولې میوې لکه مخورې ښه چې باغ دې راغې ټولې میوې مخوره خرڅوه خرڅوه چې پیسې د لو کی ومنها تاکلون او د دغه نه خوري مطلب دا د خورم هم خټولې نه بل وشجرتن او الله او کی په دی وبو باندې یوونه وشجرتن او الله او کی په دغه وبو باندې یوونه کمونه تخرجو چې هغه پیدا کیږي او راوځي من تور سینا د تور سینا غرنا هغه تور سینا چې حضرت موسی علیه السلام هغه باندې د الله سره خبرې کړې وي تاسو به وایې د خونه ونه دا خو په لنډي کوتل غرونو کې وي زمونږ پټو کې وي دا نسبت توري سینا ته ولې وکړو علما وایي د هغې وجه دا ده چې اول د زیتون ونه چې شوې ده نو په دغه شوې ده په توري سینا بل دا دی چې په هغه زمانه کې پیداوار د دې چې نو هغه په توري سینا غر باندې زیات نور باندې کم او هلته دغه نو ځکه نسبت هغه ته وکړو نو الله راو باسي په دې یوه ونه چې هغه راوځي دغه توري سینا غر نه او تنبتو راټوکیږي بدهنې سره د تیلو داونه وشي خو خیر سره تیلم وسره یو څو ورځې پس بیا دا دانی وکي او هغه دانو نه بیا تاسو تیل وباسئ به دهنې د تیلو په دې بیا خلک ځان غوړی وسبغن او او سره د اونګلی وسبغن او سره د اونګلی للآکلین د خپاره د خوړونکو صبغه هر هغه شي ته وایي چې په هغې خلک نوړی پکې چوکه کوي موږ زمیندار وایي چوکه کوي دا دغه نه دي مخکې خوب دا غریبي وه چا به شات را واغشتل بس دانډی و چوکه کول به پکې اکثر به دا زیتون تیل نه دي دا به خلکو را واغشتل په دې کې به دغه کول دا ډوډۍ به پکې چوکا کوله دا باندې و نو وسبغن او سره د چوکا کولو د ډوډۍ لیل آکلین د پاره د خوړونکو چلو دام پرې دی و ان لکم یقینا شته د ستاسو د پاره فل انعام په چار پیانو کې لا عبره یو لوی نخه د الله د قدرت چرته غوام شته دا شوده چې تاسو ته لې دا د کم ځای نه راځي دا خدا خوراکو کی هغه نه دا جوړ شي نو خوراک چرته ځي معده ته ځي اول معده ته لاړ شي هغه خاشنه ته جوړ شي بیا د الله په قدرتونو باندې دا وشار بلی شي یو حصه ته بیا دې طرف ته راشي چې دا دې طرف ته راشي نه پکې وینه شته نه پکې خاشنه شته نه پکې بل څه شته دا د الله لوی قدرت دی په کار خدا وه چې لږ خاشنه خو پکې وي لږ وینه خو پکې وي نسقیکم منګه سکو په تاسو باندې مما د هغې نه فی بطونها چې هغه په ګېډو د دې کې دي ولکم فیها او شته د ستاسو دپاره په دې چارپیانو کې منافع کثیره فیدې ډیرې الکه خرڅوي وړې ته اخلي ویخته ته اخلي ومنها او د دغه شار پیانو نه تاکلون تاسو خورئ دا تاسو وای د غوی غوخه دا هغه بل غوخه دا هغه بل دا سیم دا د شرپیانی وعلی ایبل وعلیها او په دې شرپیانو باندې په اوچا کې وعلى الفلك او په کشتو باندې په دریاب کې تحملون تاسو سره ولې شیدا د الله بل احسان الله د لد اوچو د دریاب سورلې پیدا کړی دي او اوچا کې چې مزل کې اوخراواله د دې ځنه په لاړ شه مدینه ته لاړ شه په مکه ته بل زیته بل زیته داسې چې بیا په دریاب کې مزل کوي نو په دریاب کې خو ښکار نه کوي نو هلته بیا کښتۍ وي بحري در دغه وي جزونه وي په هغې کې بیا ځه تحملون سورولی شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضى وجل آخرتنا خیرا من الاولى دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل فضل په موږ باندې وکړي یا الله خپل کرم په موږ باندې وکړي رب خپل رحم په موږ باندې وکړي رب ته زموږ حالات درست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 په خپل کاروبار کې خوشاله کی الله پاک د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي سره زمونږ نه الله د هر قسم پریشان او حادثو نه حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې الله پاک دا اسلام سونه بیماران دی رب ته د شفا کامله ورکړي رب ته د شفا عاجله کامله مستمره ورته ورکړي خاص کار ملګری بیماران دی کوي ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دي زنانه بیماران دي بوډاګان بیماران دي جوابونه لري لګلي دا کوي ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله مستمره ورته ورکړي وصلی الله